حرب الجبال په باره کې بس ډېرې خبرې دي خو مختصره غوندې خبره ده چې حرب الجبال کې مو د دوو خبرو کوشش وکړو چې کوشش وکړي خو مخه د کېږي ښه لکه بلکل سړي ته نه ممکنې غوندې لیدای شي خو چې کوشش وکړي کېږي او کوشش کولو معنا دا نه رسې ته داسې لغه نور څه ورپسې پاتې کوشش کولو معنا دا رسې دي خپله شورا وي خپله طریقه وي هغه کار به انده اندغه کوشش وي اندی کوشش د پر خصوصي خلته وباس هغه دغه کوشش کوي او د اندی کوشش د پر خلک کروي دا کوشش کمیاب شي هغه دا څه اوس پورې مو دفاعي جنگ وکړ کنه او دفاعي جنگ ته ته سل کاله وکې او مسلسل به ته شکایت کوي ښه دفاعي جنگ کې فتح خواته نشته خو مسلسل به که مگی غونه مزل کوي د تا دشمن کنه اقدام کوي مگی غونه بیا بن تنه علاقه خلی ته مسلسل شکست کوي کنه به نو حرب الجبال کې واس تر واسه دا کوشش وشي چې دغه دفاعي جنگ په اقدامي جنگ بدل شي ښه و اقدامي جنگ اکثر غلچکیو سره کیږي ښه غلچکیو رمانډر څه کوي سنیپر کاروانه کوي غلچکی کوي او غا کوي دا څه ورته یې د مینونو نه کار خلی صحیح او بل در سنیپر کارویانې څه دي دی د مو خاص د سنیپر یو خاص قسم سره درسکوپ بس مغه مغه سره مو خاصه کړی دا کنه اوس هغه هر سړی خسته نه شي بس خبره پاتر مو مطلب در سنیپر کاروي د پر هر یو کوم یو ستر توپاک وی سړی یو کی خو سړی صحیح زدا کی زدا کول ډیر غټ اجر لري ویرول ډیر غټ ګناه لري صحیح نو بس دا کاروایانې مو تاسو ته اوس ویلو چې د هغه کاروایي کمیابه وي چې هغه تسلسل سره کېږي غټه ګټه وي مو ته تاړی غټه ګټه وي که نه وړې غونه چټي سره وایه خو بار باري وایه یار دې خامخا هغه متي حجر اسود سره حجر اسود ښه حجر اسود سره چوکي څنګه کوي خالص ښکلوي ده او حجر اسود کې دومره غه شوی ده سروای شوی ده نه نه کوم دغه باندې پلاستیک اوس لګولی دی د بهر ته تاسو کوم ګور د خو د سپینو زارو کړه دی د خو شیخ حجر اسود نه دی نه نه ما ورکه څلور ځل سر نه بستل هغه ځای کې هغه نه نه کوم حجر اسود دی ادوره هغه باندې پلاسټیک لګول لري اندی واجنه هغه ټول د خلکو خالص کولول سره خاتم شو والد د بار بار د کار کیږي سره کولول چی دی نو بار بار یو کار سکیږي هغه خو مخه اثر لري کډل لګ لګوي نو د سنیپر ولا کرویانې کله وی حرب الجبال کې نو هغه په کار څه ډېر وي او په خړ ډورو ټوپک وي یو خو دې کې د بغیر د دوربینه ټوپک زده کول کوم دي اصل زده کول اندی ته بغیر دوربینه زده کې کنه بل دار څه ضروری دی نه څه ته هر دا سره سړی ولې یو چنګ دې پر لوړ شي ټول کافرات چوک نشي مړوي ټول کافر پیغمبر نه دی مړ کړي صلی الله علیه وسلم صحابه او خلفای راشدین او دغه غاټ خلافات په دنیا قائم او هغه ټول کافر نه دی مړ کړي ټول کافر مړوان کې یو شرعي رکاوټن ته جوړی دی شي ځکه چې جزیه ومني خو به خنه شي مړوي کافر به نه شي مړوي صحیح اصل کیسه د روب چولو ده ته روب واچوي هغه روب ذریعہ سره اسلامي نظام قائم کړي نو رو په یو چنګن کې یو چنګ په دغه غوګونو غوګونو پر د ګولې څه تیر شي د سره روب کایم کې ګوربن دغه دیوال سره بهر اپور غره نه مبنه داسته وشي یاره یو د څه واته غنټه خو بهر وطن مو ته ډېر سخت مشکل خو بیا واته ورځو نه ته واته لاس ورځو بعد مونږ زه دې باندې کلان تیرې ګوغه د سترګې غړاون کنه د فطرت د انسان دا یې کنه نو دا کاروي هر کاروي چې دا سوچ کو تا بار بار وشي مین ولا وی که څه شي ولا اندر غلچکی دوره ډیر شي ته بس هغه همیشه خپل دفاع کی باندې مجبور و تاسو ته دا پاته وي چې دفاعي جنگ ولې ناکام دی دفاعي جنگ ځکه ناکام وي چې هغه ته د دشمن په مرزي جنگ کوي ښه په خپل مرزي جنگ نشي کولای اقدامي جنگ ته په خپل مرزي کوي ورته اقدامي جنگ معنا ته کله غلچکا کوي سنیپر کروي کوي د مین کروي کوي تا روس کوي مثلا نو تا ورته څه تیاری نه وی کړه خو نه کوي یو ده بل دا څه څور تیاری کړي مثلا غاټه مرچي ترته غاټه مرچي بناله تعرض کوي غاټ غاټه تیاری کړي وړه بناله تعرض کوي کله وړه تیاری دوته کړي و دفاع کې دوسنه دفاع کې کله تر فوج راغله نو ته په مرزي جنگ نه د مغه په مرزي هغه در پسې ټینک راوړی ته تماچی سره باندې ډاس کای دا کنه کوم دې کنه نه کوم دې کنه دې نو دا کوشش واس تر واسه وشي چې ته د خپل دفاعي جنگ نه اقدامي جوړ کړې ها علمگیر کوم بچو رحمه الله هغه هندستان کې ډېر دیندار بچو تیر شوی دی الله دې ته بخنه وکړي هغه د مرهټانو هندوانو سره جنگو څوارلس کاله مسلسل د خپل تخت پایتخت کوم دلی دي ته نه درغلی ښه څوارلس کاله دلی نه دا بهر پات شو خو دا جنګ کې مشغول ساتلی او په دې څه هغو دی کوشش کول چې زه دا مرهټون په دفاع مجبور کوم هغه دفاع نه کول هغه اقدام کول سره دې چې حکومت د دې لاس کې واقعا داسې چپمار جنگ کول ګوریلا جنگی کول اندی واجنه د جنگی مهیران یی کنه چې بهترین دفاع د اقدام ده بهترین دفاع اقدام ده خاص اقدام کله کوي دفاع دن کیږي اقدام نن د ته پیدا ملوي او ته دفاع کوي دفاع کول د سخت مشکل کار دی نشي کوي سره نو دا کوشش دی واجنه د زیات ضروري ده او اندا جنگی مهیرانو دا خبران کړي چې د ګوریلا جنگ سره د غریبانو جنگ دی دا ډېر انتهایی غریبانه کې کیږي دا غن نقصان څه کله ته سل فیصد کوم وخت کې څه کوي هغه وخت کې ته نقصان څلور فیصد وي نه د ګوریلا جنگ غاره طریقه نو جنگ نه ګوریلا جنگ جوړ یعنی اقدامی جنگونه جوړ کړ اگر کدا حقیقت کې دفاعي ده شرعي تور باندې دفاعي ده ته نه اقدامی جوړ کړ عملی تور باندې ثواب د دوړو جنگونو ته ملويږي ځکه څه اقدامی او د دفاعي دوړو جنگونو ثواب ته ملويږي ځکه څه کېږي ورکې دواړه دویمه خبره حرب الجبال کې دا دی واس تر دا واس وکړه چې کومې علاقې باندې فوج اپریشن څه راوړي نو دې علاقې کې فوج انتهایی زیات مسلح و هر چیز سره ډېر زیات قوتونو سره راغلی که ته چېرې داسې کوای شې خو سوچ ته ورته وکړې خامخا کېږي داسې او سوچ ته وخت فرغه خلق ورته فرغه دي سوچ نو ته بیا کوشش وکړه چې فوج باندې هغه ځای کې اقدام وکړه کنه ته بیا اقدام کې کوي چې کوم ځای کې فوج د اپریشن بندوبست نه مثلا دوی خیبر باندې اقدام وکړي کنه ته په کور مې اقدام وکړه صحیح شو دوی د بالا باندې اقدام وکړي کنه ته د دې ځای کې کوټ کوټ باندې کوټ خو ان شاء الله مو سره ده خو ته په کوم ځای اقدام په جلال آباد اقدام وکړه صحیح دی کنه تاسو مطلب پوه شولو نو دی وخت کې هغه کوم ځای باندې ته اقدام څه وکړي هغه ځای کې دوی د دفاع صورت کې ځکه کېږي چې هغه هغه ځای ته د اپریشن بندوبست نه وي مو دوبه کې جنگ شروع شو فوج سره ته په کور مې راغلو هغه ځای کې فوجان خپل بس خټکې مو ته کوله خلاصواله موربانه تیریدو نو اوس هغه دوبه ولا جنگ ته مو چټي ور کړی وای وانته ته کوم سره جنگ شروع کړی اوس دې کې سختی راوړل مو مګه دوبه ته بیا تلله دا ډیر مشکل دی تاسو نه ډیر آسان وي دا ډیر سخت مشکل دی داسې کارته واګي فوج سره دا که یو غاټ مشکل خدای رې ځاګه لکه ورته فورن ته پرګلې اوس په کومه علاقې ته پیګه دور نه آسی خلی نو یو خدای هغه پرخلل داسې صاحب پرګ د بل ځای کې پناه واخلې کنه دا د دوسی غونه دی کنه یو درځي دا غته ورته پرېږدي بل علاقې کې لکه څور سور ور دی علاقې کې دی بال کړل بل علاقې کې دی بنه لته ور بال کې هغه علاقې ته زر اپریشن بندوباس کوي دا ستار کیسې وي د حکومتونو او دولتونو اته کې ته ده چپا کړی ان شاء الله دا طریقه جاری وساته جاری اما غزه کې د اپریشن بندوباس وکړه زری وکړه ته یو بل علاقې ته ځون ته مخکې نه لټولې یا کومه شورا د عسکري شورا نسته یا ته تاریخ بدل کی زتا بل لکم ته قتل یل دا ته جنگونه ته شروع کته به تماشه کوا د دنیا کې سمدست کی بیا د دې چاپې او د حرکات او د کمین په باره کې د خبره یو ستوه الله د مدې امتحان نه وساتي رب العالمین د مدې امتحان نه وساتي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تتمنوا لقاء العدو دشمن سره مخامخ کیدنو نه تمنا مکو فاذا لقيتموهم فاصبروا کله چې ورسره مخامخ شو نو بیا صبر صبر منه صبر منه دنه چا در منه داسې کیږي ته ورته سترګې غړوې د صبر منه بدله دی یعنې استقامت وکړو ښه ثابت قدمي وکړو زموږ مطلب دا دی که کله دغه شی در باندې راغله بس دې وخت کې ویل ته ډېر جهان شهید شو خو نن خو خیر د ځان شهید شوم که نه یعنې دا داسې سوچ دی که نه اصل کې دغه ځای کې د اصلحې کموالي په وجې نور کموالي په وجې نو ته حوصله نه غورځېږي دوره نه ته دغه چاپې کې تا لندي کوی شي دوره لکه څومره ته د سوچ ته خرپوي ښه د دې وخت کې ته څو سوچونه ته وکړې د معامله ټوله جوړېږي ښه یو دا که نه چې بس سو فیصد د شهادت نیت وکړه دې وخت کې چې بس مو ډېر وخت دنیا کې تېر کړه ولا ډېر ښځې کونډې دي نن د مو ښځان کونډې شي ډېر بچي یتیمان دي د مو بچي مې له یتیمان شي او د جنت یو څو کاله ژوندي وي اخر به مړ شي یا به انشاءالله جنت ته مبصره شي که نه او بس زه خو ډېر ډاران سړی یم زه خو دشمن سره مخامخ کیدو نه خو څه اوس دشمن مو سره مخامخ شول نو خو اوس خو ماته ناکام دی که نه بیا ته څنګه زه منډه څرنګه ووایم یا حوصله څرنګه وغورځوم دا ټول سوچونه انشاءالله څه مخته کې بل دغه سوچ د غیرت ولا مخته کې دا دشمن دا کافر دا مرتد څه د جهنم ته روان دی دا د مخ خلاف جنگیږي وزه منډه وایم اعوذ بالله دا خو ډېر سخت بغیرتی دی یالله ته مو باندې امتحان را مواله او کرا ولې سخت ثابت قدم وکي ورکه خدا سوچ ورکه انتهایی زیات ضروری دی خا دا امتحانونه کله کله وی کنه بل دا خبره را یاد کړه ګوره مو سره خلکو ته ترغیب ورکړل رسالت مخکې چې پیدایي وکاله تعرض وکاله داسې وکړه خو نن خو په ما رغلی را کنه نن خو زه نه یم مخکې شوی اوس ما په ما ته مخکې شوي دي دا نو بیا څه څرنګه منډه ووایم یو د اوسي وکړم یا بېغیرتي وکړم داسې که نور نور کوم د حوصله ولا سوچونه یو هغه وکړه کیدای شي الله د باچین کې خو د بچاونو نیت دی وخت کې وباسه دی وخت کې تاسو سره ټولو نه غټه او مضبوطه اسلحه ده ده چې ته د شهادت 100% نیت وکړه الله د عمل کوونه صحیح صحیح توفیق راکړي سره د اخلاص اخر زمانه